سوره آل عمران مدنی سورت ده دریم نمبر دی په ترتیب د قران کې باقی صورت سره په ګڼو وجو باندې دی یو دا چار کله مکه سوره بقره کې سلور مزامین بیان کړل اثبات توحید او اثبات رسالت صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت نو دې صورت کې هم هغه مزامین تفصیل سره ذکر کوي دیو جنا ورپسې وروړو ماکی صورت کې سلور مسئلے بیان کړې توحید او رسالت او صداقت الكتاب او ایمان بالآخرت دارنګ جهاد او انفاق نو دې صورت کې ما سلور مسلې بیانې تفصیل سره دیو جنا ور پسې وروړو یا ما کی صورت کې آخر کې وی فنصرنا علی القوم الکافرین نو دې صورت کې هغه مسله ذکر کړي چې دا انکار د وجنا خلک کافر ګرځیدلی الله لا اله الا هو دیو جنا ورپسې وروړو ما کی صورت کې رسالت باندې اعتراضونه وو نو دې صورت کې خباستونه د عالی کتابو ذکر کړي دیو جنا ورپسې وروړو نورم ګڼ وجوه دی دیمه خبره امتیازات د صورت سوره آل عمران ممتاز دی د نورو سوراتونو نه پرد اوسو د نصرانیت باندې چې اصول د نصرانیت څنګه صورت کې رات کوي دا سبل صورت کې نشتا دارنګه صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په بیان د پینزو اقوالو د بزرگانو باندې چا دی صورت کې شتا او بل کې نشتا صورت ممتاز دی بعد لسم آیت داسی صورت چې آئے کې داسی آیت وی چې پای کې داور توحید می باغی باندې درې قسمه دلایل می سمراو نتیجه دلایل می هغه سوره آل عمران دی او تلسم آیت دی نورم ګڼو جو دی داولی صورت بیان د سلور خبرو توحید رسالت جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی خلاصہ د صورت سوره آل عمران په اعتبار د مضمون سره سلور حصے دی اوله حصہ رایت نمبر 163 رایت نمبر 63 دریش بیتم آیت بوری دا اولا ایسا آیت نمبر 63 دریش بیتم آیت بوری دا او پدې کې اثبات د توحید رب العزت دویمه ایسا ترائیت نمبر ایک سو ایک یوصل یو نمبر آیت پوری دا او پای کی اثبات در رسالت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریمه حصہ تر آخر دې صورت پورې وي او پای کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی سورۃ دری سے دے اوله حصہ آیت نمبر 63 درې شپېته ما پورې ده دویمه حصہ آیت نمبر 101 یو سل یو نمبر آیت پورې ده دریمه حصہ تر اخر د صورت پورې اوله حصہ کی دا الله وحدانیت بیانوی دویمه کی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ذکر کوي دریمه کې بیان د جهاد او انفاق فی سبیل الله تعالی اولای سات آیات نمبر 63 پورې دا درې بابونه دا اول باب اولسم آیات بوری دی او پای کی بیان د شپږو خبرو شپږ مسلې ذکر کړي اول مسله د توحید الف لام میم الله لا اله الا هو دویمه خبره تخویف ير ور کوي دریم آیات کې څلورم کې ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد دریم خبره دفع شبهه د نصارو شبهه او اعتراض د نصارو داو عیسی علی السلام ته الله ابن ویلی دی داغه جواب آیت نمبر 7 او مات کی والذی انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات تفصیل رسو کوم سلورما خبره تعلیم للامت عند ورود شبهات کله چې اعتراضونه راځي نو امت له تعلیم د دعاګانو آیت نمبر 8 اتم آیت کې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا او نور بابونو خلاصا اب ورسره ورسره وایو دارنګي صورت کې رد دې د اصول د نصرانیت نصرانیت دای ځان له اصول او دې صورت کې دای رد کړي لکه اول د اصولو د نصرانیت نه داو چې زمونږ دین کامل دی یو واقع یو انګریزانو په نصرانیانو کې یو مولا پیدا کړو او هغه لای پیسې ورکړي چې په ټولو دینونو باندې اعتراضونه وکړي خصوصا په اسلام او په مسلمانانو باندې وي نو کله چې هغه اعلان کو علماء دیوبند یو عالم تیار کو مولانا رحمت الله کیرانی خبره خورا شو چې سبا لبا پینډر راځي هغونه په اسلام باندې اعتراضونه کوي خلق را جمع شول انګريزان را جمع دي نصارا را جمع دي مسلمانان را جمع دي فینډر اعتراضونه شروع کړل او صرف په سورۃ الفاتحه باندې 3000 اعتراضونه وکړل کله چې هغه کې ناستو आवाज یې کو ویل می مبارک سوچتا چې زما د خبرو جواب کی مولانا رحمت الله کیرانوی سے پاسه دو واه د یو اعتراض جواب شروع کو بیا هغه په نصرانیت باندې ردونه وکړل او هغه وسته نرشا د دې جوابونه وکا نر جواب نشو کولای خبره خوره شو چې مولانا رحمت الله کیرانوی مناظره وګټله نو د انګريز مقصد پورا نشو نای خو چې مقصد پورا نشي نو چې بچای کار کړی نو هغه بدنام کی نو زری خبره فرګړه وې دا دواړه فسادیان دي او دا د ملک ایستل غواړي وینډر د ملک ایسته شو مولانا رحمت الله کیرانوی صاحب هغه علماء دیوبند په ستریکه باندې حرم شریف ته ورسولو بیا فینډر لارو ترکیه ته او الته بیا چیلنجونه شروع کړل زما چیلنج دی زما په فلانی باندې رد کوما فلانی باندې رد کوما دا یو نیم سړی چې یو ځای کې بدنام شي نو بل ځای ته لاړ شي نو هلته چیلنجونه شروع کی نو چې هلته بدنام شي نو بیا بل ځای ته لاړ شي بل کار نه سیوا د شر او فساد نه نو چې هلته چیلنج وګو نو دای بادشاہ دارمینو مشرو هغه ته سوال جواب کو دا ورته زما تعالی سره درکم مولانا رحمت الله کیرانی سره خبر وکړه ډېر خلا او ما نوم ورته ناله او دویم دا چې تر څو مناظره شروع شي نو ما ورته خینا وی سیدا الته چې مناظره شروع شو داسې دریا په غاړه باندې سټیج لګیدلو نراغو په اسلام باندې اعتراضونه وکړ په قران باندې سورې فاتحه باندې حق اعتراضونه کم چې دلته کړیو چې کله هغه اعتراضونه پورا کړ وې سوچ جواب کولې شو دی کی خدا خیال نو چې دلته باغی مولانا رحمت الله کیرانوی چې څنګه هغه کیناستو نو هغه فورن پاسې دو مړې تازه کا زبوس جواب کوما هغه چې داسې ورته وکتل چې دا بلا پسې د کم ځای نه رالو دلدم ته پاتې نشوم زروي اوي زلګو دس ماتوم او په شا طرف باندې دریاب ته ودانګل او لاړو مردار شو بیا جواب یې نکړې شو بیا مولانا رحمت الله کیرانوی صاحب علماء دیوبند مجبور کو په دې باندې چې کتاب ولیکا دا کتاب لیکلو اظهار الحق للخلق بهترین کتاب اوسم شتاب د حق کار کول مخلوقات لا هغه پای کې د اصول د نصرانیت رد کړل دي او چې هر څومره کتابونه په دې باندې وګوري نور کتابونه هم بدیل کړي شوی دي او اول شیل قران نور الله مرقدو چې په کم بهترین انداز سره په دې صورت کې رد د اصول د نصرانیت ذکر کړی دی دا سه بل چا نه کړی لکه یو له اصول د نصرانیت نه داو وای زمونږ دین کامل دی او زمونږ بل دین ته حاجت نشتا دا ای جواب آیت نمبر 19 د لسم آیت کې ان الدین عند الله الاسلام ان الدین عند الله الاسلام یقینا کامل دین بنی ذا الله باندې اسلام دی ان الدین عند الله الاسلام دویم د اصول نصرانیت نه داو چې د عیسی علی السلام ذکر په قران کې استاسو پیغمبري صفات کړې ولې نه منئ مونږ وایو ټیک ده عیسی علیہ السلام پیغمبر وو او د بنی اسرائیل لپاره وو او د ټولي دنیا لپاره نه دا ذکر کوي آیت نمبر 49 یو کم بندوسم کې ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بآيات من ربكم رسول بھئی بني اسرائيل تا دا پیغمبر عیسی علیہ السلام رسول دے خو بنی اسرائیل تا ټول عالم او ټول دنیا ته نه دی دریم د اصول د نصرانیت نه داو عیسی علیه السلام خپل وایي چې الله زما رب دی نو څنګه تاسو وایي چې تسلیث ثابت دی سلورم د اصول نصرانیت نه داو وای مونږه ټول موحدین یو دا یې جواب آیت نمبر 61 یوش پیتم کې مبالغه سره وکړه وایي کتب الهیه زمونږ د دین توثیق کوي مضبوطواله کوي دا آسمانی کتابونه زمونږه د نصرانیت توثیق کوي مضبوطواله کوي دا ای جواب آد نمبر 64 سلور شپیتم کې ایا دا پنځمه وه؟ وایي اسماني کتابونه زمونږ د دین توثیق کوي نو دا غي جواب هغه کلمه ولې نه مني چې آی کې تورات انجیل او قران اختلاف نه کوي یو اتفاقی مسله ده قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم دا غي جواب آیت نمبر 81 یو اتیایم کې دی تاسو خو زه کستاسو پیغمبران ژوند دی وي نو هغه بوند پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کولا یو اتیایم آیت آیت نمبر 81 کې وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ دا رد کئی بدی صورت کی او دارنگی ہے صورت کی بیان دی سلور مزامینو او توحید و رسالت جہاد او انفاق فی سبیل اللہ تعالی اول کې داور توحید ترجمه الف لام میم الله پوی پمانا دی باندې الله لا اله الا هو الله جری نشتا جب برکون کې مگر دا الله دی الحی القیوم همیشه ژوند تدبیر کون کې دار سره نزل علیک الكتاب بالحق را لګلې پتا باندې کتاب د پاره د ښکار کولو دا کو الله وی قران می دل را لګلې چې حق او باطل خلق په جنې دیو جنا کې اوسړې د قران درس کوي او دا غي شاګرد حق او باطل نه پیژني نو دا هیڅ فائدہ نشته ځکه د قران مقصد دا دی چې حق کار کوي دغه شبهه د نصارو شبهه د نصارو داوا و عیسی علیہ الصلات والسلام ته الله ابن ویل دي الله رب العالمین ورته زوی ویل دي د آیت کې دا جواب کوي چې الله ورته ابن د سره ندی ویلي کوي دي دا متشابهات نه دي او د دې په مطلب باندې هر څوک نه پويږي دای په ویل عیسی علی السلام ته الله ابن ویل دي او ابن د الہ هغه الہ وی عیسی علی السلام الہ دې ځکه عبادت کوو جواب کالا ور تویلی دا متشابهات نه دي ځکه ابن راضی په معنا د محبوب سره لکه محدثین باب دی بابن فیا بنیا باب دې په بار دې کې چې د معلم مشر هغه عام ماشوم ته بچي ویل شي او کنا او په دې باندې بیا روایت د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ویلو یا بنیا اے بچیا دارنګ د عربو جنکو بویل نانو بنات التارقی نمشی علی النمارقی مونږه تارق لونه یو لونه نه معنی محبوبان دایو ابن په معنا د محبوب سره دی او هر څوک دای په معنا نه پويږي ويتبعونا ما تشابه منه نو چې کوګوالی پکې نای روان شي از پسې چې مشابه وي د دینا یعنی معنا مراد سره معنا غیر مراد معنا والی ابتغاء الفتنه دې د پارا د لټون د فتنې وابتغاء تاویل او د لټونې د مطلب د انجام دای انکا انت الوحاب یقینا رتی بخون کی وحاب صفت دا اللہ دی پدې ملک دا یو لوی مصیبت وو چا به چې د حق بیان وکړو نو هغه په یو نوم باندې بدنامولو او دا همیشه په هر دور کې وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به چې څوک مرګري شول صحابي راوی ته به وی دا صحابي شوی دی یعنی سبا من دین ابي د پلار نک دین نه وخته وی دا سه بهر دور کیو زمونږه په ملک یو لوی مصیبت داو چا به چې د توحید او سنت بیان وکړي دا وهابي دی دا وی وهابي په خوا به دا ویل وجه سوا محمد ابن عبد الوهاب یو لوی عالم تیر شوی دی چاغه توحید او سنت بیان کړی دی نو محمدی ورته ویل نشول نو پلار بنو باندې بدنام کو ابن عبد الوهاب وهابی ورته وی اعلان کې دای نه چې وهاب صفت د الله دی نو وهابی مطلب دا چې الله والا دعائے ته نسبت کې اوسم ډیر لګیا یی دا وی وهابی دی چا چې د حق بیان کړی دی ناغه بدنام کړی دی استاد محترم فرمایل وشی القرآن رحم الله فرمایل چې او مانکه کی صحابه کې او کله مانکه وته وي پای کې زما یو شاګرد و هغه دعوت کړو په راځي به بیان بکې ما سیدا اوی چې کله ورځ را نږدې شوې مليانو اتفاق وکړو چې دې باندې راځي ایا دا نوې مسلې بیانې او نوې دین بیانې او دا فلانې او فلانې پراپګنډې شروع کړې وي یا ملګری شاګر رالو ماته چې حضرت داسې مليانو اتفاق کړلې او کته ناراضي نو خیر دی ما ته چې مکه بیا راتلم یا نه اوس خو بخا وخا راځم ای مليانو ته پته ولګي وای چې کله زلارم نو ما ځان سره د پیرانو کتابونه وړي وو چې څنګه ما تقریر شروع کو چې می کتل نو ډلې ډلې مليان را روانو او په سر کې زما یو استاد چې داغنه سور دې ما یو کتاب ویلو چاوا رانیز دی شو نور مليان ور بسیو وګدوا کې مختصر ویم نو یا هغه دین आवाज وکړي چې هو وابي ولې کینا ما بیان کوا وی خلکو ته مې چې خلکو صبر وکړي زما استاد را روان دی سونو آی ورته خلک چې را استاد رالو کینا استل یو طرف ته بل طرف ته مليان وای ما بیان جاری کو ما ګوره خلکو یو سړی چې د کم کلی وی نو دا هغه کلی والو هغه کلی ته نسبت کیږي یا قوم وی نو هغه قوم ته نسبت کیږي لکه یو سړی یوسف زین نو خلک وی دا یوسف زین دی د پیښوري نو خلک وی دا پیښوري دی دارنګ هر یو قوم نو دویم دا چې د چا په کلی کې یو مشر یو بزرګ تیر شوی نو هغه ته خلک نسبت کوي چې موږ دا هغه پیروکار یو او ستاسو په دې کلی کې مارکې کې یو پیر تیر شوی پیر عبد الوهاب ایو بزرګ سره نو خلکو ټول پیژن دغه پیرو ویمای ګورې دا داغه کتاب دی د پیر عبدالوهاب صاحب او زه داغه کتابونه منم زه داغه پیروکار یم زه داغه هغه چې کوم خبرې کړې دي هغه زه بیانوم نو ځکه خلک د دې پیر سه په وجه باندې ما ته خلک وهابي وایي لکه دا عبدالوهاب صاحب نو زما نسبت دی پیر صاحب ته کوي اوس تاسو هم د دې کلي یې او ستاسو د کلي پیر صاحب و، زه خو دته دې پیر صاحب ته نسبت کوم. تاسو دې خپل پیر ته نسبت کوئ او که نه؟ خلکو ټول ویل چې او بالکل هغه زموږ پیر و. ویل ما یې تاسو وهابیان یې او که نه؟ ټول ویل چې موږ ټول وهابیان یو. مولیانو ویل چې داسې وکړل. نو وای ما ورته وی چې دا وګورئ دا د پیر عبد الوهاب صاحب کتاب دی تذکرۃ الابرار والاشرار او دا یې سلمه صفحه کې دا لیکلي دي دا رنګ هدایت الابرار او نور د پیرانو کتابونه هم ورته وخیله یمه ګوره دی کتاب کې دا لیکلي دي دا علم غیب مسله دا دا فلانی یو مسله به ویلا یما تاسو منه خلکو ټولو چې مونږه منو یو استاد ته مګل جو استاد تدا مسله منه انکار چرته کولې شو یا وی چاو زه منه مې راشه په لوډ سپیکر وایا هغه رانو لوډ سپیکر ته ودریدو او زوم دا مسله کوي مې دی خو کینا انور مليانو ته می تاسو وې مونږه وې راشي په لوډ سپیکر وای یو یو به میرا پاسولو دی خو به می کینول بیا به بل مسله وکړه چې فلانی پیر صاحب دا ویلی وی او زه پیر تابعدارم نو زکه دا مسله کومه تاسو منه خلکو او منوي یعنی استاد ته منه استاد زم وای راشه په لوډ سپیکر خلکو ته وایا امرا پاسلو چاغوی او دا مسله د حق ده یمه دی خو کینا انور مليان میرا پاسول ایوه هاو د مسله کړي مې دی خو کینې نو کله مې دی خو کینې نو کله مې دی خو کینې روز می په ټوله تیر کړه مسلې می بیان کړو ملګری له ډېر خوند ورکړې د ما شاګرد لا هغه ټولو مليانو زما د خبرو اتفاق وکړو خلق ومنله دعا موکا او زرالم چرالم نو سوره دې پاز چې القرآن رحم الله ودا عادتو کم ځای به بیان کو نو بیا به تاسو کو چې د خلکو سره صورتحال دی چا اثر کړی او کنه نو بیا وی ا ملګری رالو او هغه چې تاسو چې بیان کړل نه هغه ورځ نه استاد بیمار دی تبه پر راغلی دا اوی ما ورته وی چې راځه چې استاد له تاسو لور شو ځان سره هم څه خواږه واغستل فروټ وغیرہ استاد لور اغلو یا کور ورغټه کولو ما ته چې ورته وای چې ما متار راغلی د پنځیر وای چې استاد سره ملاو شو نو ما ته چې استاد سچل شوی ما ته وای چې ستاره وځي بیمار شوی ما ولې ای چې تاغم مسلې بیان کړی دیو دا یو ورځینه باندې تبر راغلی دا نو ما استاد کړي نور مليانو ته زما طبيعت نو معلوم نو تا ته خو معلومو کنه ته ولی د دای سره مرګره کې دې زما په خلاف بیا یې زنه مرګره کې دا خدای ظالمانو ځان سره مرګره کړو دا دا یو لوی مصیبت دی چې څوک د حق بیان کوي دا یو عادي دی او سوی دا پنځ پیرې دی پنځ پیر خو یو ورو کې غونډه کله دی په ثوابای کې خدای جرم داو چې هغه خلکو ته د حق بیان وکړو دنیا ته اصل دین ښکاره کو نو بدعتیانو مشرکانو دا غي خلاف پروپاګاندا وکړي او نن راشه ټول دنیا کې الحمدلله دا کله چې کوم आवाज وجد شي نن په ټول دنیا کې خور شوی دی نن په افغانستان کې په لکونو د قران درسونو ته خلک ناشتي دا دای کلی برکتو د روس د بارډر سره لګېدلی بشیر القرآن رحمت الله علیه شاګردان دی او د قرآن درسونه کوي دارنګ زمونږ د استاد محترم شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری سیبو الله دې عمر کې برکت واچي دا سان کار نو د حق بیان اوس غوار سره وای زه توحید بیانوم او سنت بیانوم دا لوی بدنامه وا هغه شیخ قران رحمت الله علیه د محمد ابن عبد الوهاب صفائی وکړه په دې ملک چې دا یو حق پرست عالم تیر شو خلکو بدنام کړي دي دارنګي کم خلک چاغي حق پرست بدنامي داغي مشرانو د ګوره تاریخ هغه په خپل کتابونو کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه او دارنګ علامه ابن قیم رحمت الله علیه هغه دوړو ته کافر ویلو او دې ګمرا ویلو ها وګوره د داګه مولا کتابونه لګ وګوره ها هغه او دې لوی لوی علما او تا کافر او گمراه ویلي خو افسوس دا دی چې خلک ګوري نه او دارنګ تحقیق نه کوي خو چې څه پروپاګاندا خلکو کې ای جمع کونکی خلقو لرا پا ورز کی چی شک نشت پا آئی کی ان الله لا يخلف المیاد یقینا الله خلاف نه کوي د خپل وعده اوس پینځمه خبره چې مال دولت فائدہ نه ور کوي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم یقینا کسان چې کفر کړي فائدہ ورنه کیدل مالونه وي سوال دا دی چې دلته خو الله وی یو بل دوچن لیدل او سوره انفال آیت نمبر 44 سلور سلو ختم ګورئ لسم سپارا سوره انفال آیت نمبر 44 او ټکراو نشته زکه چې حالات جدا جدا دي سورہ انفال کې اول د فعل مراد ده د جنگ اول اول چې یو بل سره مخامخ شول الله پاک یو بل ته لږ ښکار کړل دا د دې لپاره ليقضي الله امرا كان مفعولا چې کم کار الله کوي چې هغه وشي او فیصله وشي د دې لپاره الله دا وکړل او هغه څنګه یو بل لخ کار کړل اشاره دی ته چې زړه ورشي مسلمانان په کافرو باندې او کافر په مسلمان باندې ورشي چې جنگ وشي دغه کډیر کار شي بیا خو جنگ نه کېدو او الله رب العالمین غوښتل دا یو طرف 313 کسان بل طرف ته هزار کسان یو طرف ته اصلحه نشته اسم نشته اسباب نشته بل طرف ته ډیر اسباب دي توري دي او دارنګي اسونه دي او نور نو دا الله رب العالمین کول داسي د دې لپاره چې د اسلام زور کارشي قوت کارشي زکه دا اوله معرکه وا د اسلام او د کفر نو انګریزان وای دی فرست امپریشن از دی لاست امپریشن اولنې روب دا اخرنې روب وی دای د دې لپاره کول چې د اسلام قوت ښکار شي او رسو خو بیا چې کله جنگ شروع شي بیا پرواني د عمران تعلق د اخر سره دی یقینا پدې کې دی خامخ عبرت د بار د عقل مندو زینا للناس حب الشهوات من النساء زینا للناس حب الشهوات من النساء داش پګم خبره ذکر کړي تزهید من الدنیا او ترغیب الاخرته یو موعد یو کلی ته لاړ شي نو شیطان داغه په زړه کې وسوسه چي چې دا توحید مسله مبیا نوا ځکه بیا وسو ګلور خور نه درکې اول وعدو کا چې وعدو شي بیا بهر سکه کوي بیا به توحید خدمتوم کې ته سنتو بم کې او ډیر کار بو کې الله وی من النساء د ټولو ناول اغلا د واده خبره مخې لراشي یره واده به کول غواړي چې واده وشي او تور توایا لکه راځه کنه اوس خو دی واده وکړو چې مسله بیان کو دی بزر وای وای چې زم مرشم نو میراث به مې بل چاته پاتې شي نو د دین کار به کوم که خیر خو چې یو سابق سے پیدا شي چې سر پورا کم دویم والبنین والبنینا د زامنونا دریم دا چې کله زوی مشي زامن مشي ورته الکا واده مشو زامن مشو اوس خو راځه بیا به وای یاره وای د دې خزه او بچو لپاره اوس خوراکم پیدا کول غواړي او څه ګټم کول غواړي چې کله دا وشي نو بیا ورته وایي الکه اوس راځه خزو مشو بچی مشول پیسې دې وګټلې سونا او هر څه وشول اوس راځه بیا خزو ته اوس فیشن بدل دی اوس خو ماډرن دور دی نو سا مال چاندی وکا والفزا او د چاندینا سپینو زرو نه امیلو یې سپینو زرو په کار دی نو چا غوشي ا تو تو آیا لکار سو شو خورا دا یره بس ا زوما کا خیری او د ونی یو ګاډی پیدا کول غواړي دا د دین کار بغیر د ګاډی نه نه کیږي دا ټول مولیان سره ګاډی دي تراشه د زمونږه امیر محترم مولانا میر جان سیم لګوګورا چې هغه پورس کې سوزه د قران درسونه کوي دا حدیثو درسونه کوي دا سره ګاډی دی داسې نور علما وګوره تبلیغیان وګوره دیندار خلک وګوره هر چا سره گاډي وي بس کخيري چې سورلی پیدا شي بیا بهر سکوم پینځم والخيل المسومه سن نشاندار باو کې اسونو د سورلې لپاره او سو کې گاډي دي نو چې دا وشي نه ویره دې کې به غم خادي هم کوو د دین خدمت به هم کوو ته ورته وایه لکه خزا بچی خزانه سونا چاندی گاڑی هر څه وشول بس اوس راځه کنه نرم وای ير وای کور کې ماشومان دي او کله زیم او کله نیما نو کور کې یو لنګ پیدا کول غواړي اوس خو راځه کنه چې د دین خدمت وکړو بیا به وای یره اوس دې چې لیلا دی غواله څه غیا راوړ واړی دیله غیا راوړل واړی دا خو بغیر غیا وخت نشي تر تا په شان ډیر دی والحرس او فصلونه قران دا ځکه کتاب دی چې دا هر چا اصلاح کوي وال هر څو فصلونو نه دا غیر وجه نه پاتې شي بیا د دین خدمت الله وی ذالک متاع الحیات الدنیا او هفته کې ورځي او وسیزونه ذکر کړل ټول عمر دې په دې کې لاړو ذالک متاع الحیات الدنیا دا سکا د ژوند دنیا دا یو ځای کې یو پیر سیبو دا یو سړی و او هغه کې منګکان چرته پیدا شیو یو ورځ مریدان را جمع کړل ورته یرا وې زما هده شړای کې منګکان پیدا شي او سوې کوي دا وی وته وی دا خو آسان کار دی پیر سیبو وی سه وی یو پیشو کور کې وساته نو بس منګه کان به ناراضي نو هغه خبره ومنله نو پیر صاحب د منګه کانو لپاره پیشو کور کې وساتله پیشو چې وساتله نو هغه منګکان خو یې خوړل خو هغې به هر وخت میاو میاو میاو میاو میاو میا شور به یې راغستی و مریدان یې را جمع کړل بیا یاره وایي اخو لا مصیبت شو او اوس مې عبادت ته نه پرېږدي نو هغوی ورته وی وایي پیر صاحب دا خو اسان کار دی ویسو یو سپی کور کې وساته ای نو چی سپی غپی نو میاو میاو پیشو نه کوي ایزه دا به موږ نو پیر صاحب سپی کور کې وساتلو نو چې سپی وساتلو نو پیشو خو غلې شو خو سپی و بیا غپا غپا غپا غپا هر وخت به غپله نو دا غینم زیات شو ټول شپه بیا مریدان را جمع کړي دا خو دا غینه لوی مصیبت شو عبادت ته مینه پری دی ایوته پیر سیبو دی آسان کار دی هغه څه وای چیلې وساته نو بس یاغی نو بیا با سپیس نه وای نو ښا ایم وساتلا هغه بیا روخ به به به هغه په بغیدا نو دا خو نور مصیبت شو ایوته وای داسې کار دی چې دا بهر ته بوزا کله کله آلته ونی دی هغه ولا سندوا چې را غورځيږي ولا نو چې دا پانی خوري بسابا اوګي نه نو به به باندې کوي پیدا خو ډیره خدا لاو نو په ونو کې بناستو پیر سیبو او چیلې لا مې دا پاړې را شو کولې یو ورځې ونه کې ناشته بره سوچ کړي چې واه ما خو به د الله عبادت کولو نو داغینا د نیمه شپې نه لګا شو د لګینه نور لګا شو داغینا د ورځې عبادت د ورځې نه اوس په ونو کې ناشته دا خو هر څه پاتې شول سوچ یې وکړو چې اوهو کار خو ټول دغه شړې نه خراب شوی دی دا اصل بنیاد خو هغه را کوز شو چې له حلاله کا صدقه یې کړه او سپیو پښو هغه بار کړ د کورا او شړې ته تیلې ورته کو چې دا الله عبادت د اوسګار شوو دا کینګ دا اور ورته کا شړې ته اور ورکا چې د الله عبادت ته اوزګار شې دا اوه لنګ شملنګ په در کې د سبحان د الله د دین خدمت داسې نه کیږي چې ته وایې د دنیا اله بزارېږم چې د کار اوزګارېږم زه به قرآن اله زده کوم که زما کار بندي نو زه به قرآن زده کوم او که کار مې شروع شي بیا در سره نیمه ذالک متاع الحیات الدنیا او کاسینو دا سکه د ژوند دنیا دا والله عند حسن المعاب نه د قران د پر به هر څه قرباني والله عند حسن المعاب الله دا غسر دي خسته زایونه ولو نبيكم بخير من ذلكم وا پیغمبره اے خبر کم تاسو په غوړه سره د دینه بخیر من ذالکم غور سره د دی حال استاسونا للذین تقو د پار دای کسانو چاغي ځان بچ کی د مینې د دنیا نه عند ربهم جنات بنی در بری باغونه دی چې بایګی با لاندې دونو دای نه ولې خالدین فیها همیشه به پدې کې ربنا اننا مننا رب زمونږه یقینا مونږه ایمان راوړل په دې مسله چې الله ولا اله الا هو سر د صورت کې ذکر شوی و فاغفر لنا ذنوبنا بخنو کې مونږ دا د ګناونو زمونږه وقنا عذاب النار بچ کې مونږه د عذاب ورنه اصابرین او صادقین هغه کلک خلک چې دا الله په دین باندې کلک دي او صادقین او رښتینی والقانتین عاجزی کوونکی الله تا دا د مؤمنانو صفات دي والمنفقین او خرج کوونکی دو په لار د الله کې وای مستغفرین بخنه غختون کی دا الله نا بل اسحار بغد سحار کی یعنی سحار وقتی د چربان په ټیم کې دا الله رب العالمین نه بخنه غواړي دیو جن حدیث کې راځي کله چې چربان ټیمی الله رب العالمین هر روزه د خپل شان مناسب را خوځيږي اخیری اسمان ته او دا आवाज کوي هل من مستغفر فاغفر الله سوک بخنه غختون کشتا چې زه ورله بخنه وکم هل من مسترزق فارزق الله سوک رزق غختون کشتا چې زه ورله رزق ورکم والمستغفرین بالاسحار شاهد الله انه لا اله الا هو د دې ځای نه دویم باب داولې سي شروع شو او په دې کې هم شپږ خبرې ذکر کړي اول داوه توحید او باغی باندې دلائل عقلیه یقینا کامل دین په نزد الله باندې اسلام دی دین کامل مکمل دی او په دې کې نقصان نشته دیو جنا کې اوسړه ځان نه طریقې جوړې په دین کې هغه دین نشي کېږي مولا علی القاری رحمت الله علیه ذکر کوي ولا نحتاج فی امر الدین الى امر خارج عن الكتاب والسنه د دین په کار کې مونږه د قران او سنت نه علاوه بل کار ته محتاج نه یو دارنګي کتاب الاعتصام د امام شاطبی قول ذکر کړي دا امام مالک قول ذکر کړي چا چې په دین کې د ځان نه طریقه جوړه کړه لکه نن سبا خلکو جوړ کړی دي دا د لومبه ماخام خیرات دی دا د درې می خیرات دی دا د سلويختی دا او دا کال دی دا نبی علیہ السلام او صحابه کړیو چې ته کې او دې بزر وای مړوي خیرات څه بد کار خو نه وي مونږ وایو خیرات بد کار نه دی لیکن په دې طریقه بد دی چې اته کما کې زکه چې نبی عليه السلام او صحابه یو کار نه کړي نو لیکي او تا هغه ته دینم وای کته وای چې دین نه نو په درې مرز چې کینو په سلورم یې ولې نه کی وی بیا خلک ناراضي نو معلومه ده چې تی د خلکو لپاره کې کنه دا الله رضا لپاره خو نه کې کچری ستا مقصد د الله رضا وا نو د درې مې رضی نه پسې په کم رضی چې خوخه یو کا خیراتو او دارنګ د سلوختمی نه علاوه چې په کم دی خوخه نو کا او دا نه چې تا ورځ خاص کړی دا توای چې دین علاوه په بل ورځ نه کومو نو دا دین کامل دی او کم کار چې نبی علیہ السلام او صحابه نه کړي نو ما او تا به نه کوو ان الدین عند الله الاسلام یقینا کامل دین بنز د الله باندې اسلام دی ومختلف الذين اوتوا الكتاب اختلاف نه کړی آی کسانو اوتوا الكتاب چې ورکړې شو کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغینا چرالو دیتا علم بغیم بینهم د وجه د زی او د حسد نه پمیان د دای کې د اکبر استو سره مطلب دا چې همیشه لپاره د باطل پرستو دا حق پرستو سره اختلاف بسره صرف د ضد او د عناد د وجه نه اوس هم که د قران والو سره خلق اختلاف کوي نو صرف د ضد او د عناد د وجه نه نور هیڅ هم نشته باغی هم بینهم او دا قران کریم ګور ځایونو کې ذکر کوي دې سورہ ال عمران کې یو سل پنځم آیت کې بوم راشي سورہ بقره کې نوی نمبر آیت کې تیر شیو دارنګه دوه سوه دیارلسم کی سوره بقره کی تیر شیو سوره نال کی سلور شپیتم کی براشی یوسل چلیرشتم کی بهم راشی سوره نحل کی او سوره جاسیه کی ولسم کی سوره یونس کی درینوی کی او دا دویم جواب دی د شبهه د نصارو دریمه خبره چې الله ته ابن د سره نه دی ویلي دا دس من البغات دی باغیانو د ځان اوردن نکړي د الله په کتاب کې ومن یکفر بیات اللہ سوک چه انکار کی پایتون دا اللہ فإن اللہ سریع الحساب لیکین اللہ دے زر حساب کون کی والامیین امیانو تا اسلمتم ایتا سو غاړه کړی الله تا وین اسلمو فقد یتدو کچری غاړه کې خوا ندی بس ولا روان شو وین تو الله فینما علیک البلاغ او کچری دیواو دل نو یقینا پتا باندې رسول پیغمبر ته الله وی ته بیان کوا اوس که خلک نه مني پروا مه کوه ستا کار دی صرف تبلیغ او دعوت او خلکو له خبره رسول د حق بیان رسول او هر یو داعی د قران ته دا حکم دی ته به خلکو ته مسله بیانې ضربتا ته مړوي دا خلک اسم نه مني او یو ته بیانې وای زه به بیانوم کسو کې مانی یو ځلخه فائدہ به دلی او که نه منی نقصان هم دلوی مال نقصان نشتا زمان او بورز د قیامت د بیان تپوس کی چې تاله مسله معلومه وا نو تاول خلکو نه بیانولا او چې بیان کم نو په زما غاړه خلاص شو والله بصیر بالعباد الله دې لیدونکي په بندګانو ان الذين يكفرون بآيات الله څلورمه خبره خباثت د یهودو او زجر هغوی ته یقینا کسان چې انکار کوي بیاتون د الله باندې ويقتلون النبیین بغیر حق وجلل وی پیغمبران بغیر د جرم نه جرم د انبیاء علیهم السلام سو صرف داو چاوی د حق بیان کولو نور خدای سے جرم نو دارنګ هر دور کې د حق پرست جرم دای چې هغه د حق بیان کوي سوره بقره کې هم تیر شي یو شپې تم کې سوره مائده کې به هم راشي آکه مرون سات کې او سوره اعراف کې یو سر دیوشتم کې سوره مومن کې اتوشتم کې او سوره بروج اتم کې یدعون الى کتاب الله را بللی شي په طرف د کتاب د الله لیاکم بینهم دی پارا چې فیصلو کی پمیند دی کې په انصاف ثم يتولى فريق منهم بیا وړي او ډله دینا او هم مورزون او دی دی مخړون کی داقنا علامه ابن قیم رحم الله ذکر کوي قصیده نونیا کې هر سره به خپل عمل جواب ورکړي او دا شپږم خبره تخفیف اخروی فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه سرنګ به یاد کله چې موږ جمع کو دې لپاره ورس کې هیڅ شک پای کې ووفیت کل نفس ما کسبت پورا ورکړې شي هر یو نفس ته هغه څه چې کړی وي وهم لا یظلمون دیوانه به ظلم نکړي شي قل اللهم مالک الملک د دې ځای نه دریم باب دا ولې سي شروع شو او په دې کې هم شپږ خبرې ذکر کوي، اوله خبره اثبات د توحید او په هغې باندې دلایل عقلیه، قل اللهم مالک الملک وایه الله باچا د باچاهانو یې تؤتي الملک ورکې باچاهي د دنیا الملک معرفه چې معاد شي مراد عین اولاوي نو هات ذکر کوي چان بادشاہی اور کی چانے والی دیو جی کسی کو تخت سلیمانی کسی کو بھی قدر در کے کسی کو تخت سلیمانی کسی کو بھی قدر در کے میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے چايه سليمان عليه السلام تا غور کی او سوک در په پیرو باندې ګرځي سوالونه کوي الله ستا خوخه دا چې چاله څنګه ورکه نستا مرزي دا وتنزع الملک ممن تشاء یا خو بادشاہي او د ملک صدري او ډېر په زور او شور کې د مدارس دشمنیو کې د جماعتونو دشمنیو کې او یا بیا په لندن کې او په نورو ملکونو کې واز خلنی ولي وینټیلیټر باندې پروتي او سوالونه کوي دا تنزع الملک ممن تشا وتعز من تشا وتذل من تشا عزت ورکه چاله چې خوښ شي ذلت ورکه چاله چې خوښ شي دا دې څوک نه وي چې زما بادشاہي او زما طاقت تبار وختي نه دا الله خو خدا بیا دې کړ خیر ستا بلاس کې اختیار انک علی کل شیء قدیر یقینا الله یې په پاریشی باندې قدرت والا تقدیر قدرت د الله دی تولج اللیل فی النار دنه باسي شپې لره پورس کی وتولج النهار فی اللیل او دنه باسي ورځې لره شپې کی وتخرج الحي من المیت راو باسي ژوند دې د مړینا راو باسي مړې ژوند دینا څه مطلب دی بعضې خلک وایي که وایي انډه دا پیدا کوي د چرګې نه او چرګه پیدا کوي د انډې نه نو دا هم صحیح ده خو اصل تفسیر دا نه دی نو بیا څه مراد دی اصل کې حیات ژوند هغه ژوند درو دی او مرګم درو دی سوره انعام آیت نمبر 122 اتم سپارا یو سل دویشت مات گرئی حیات او موت دا اصل کی دا انسان دا روح دے او من کان میدن ایا سوچ چاوی مړو یعنی مشرک جاهل د قران نه او راو باسي مشرک د موحد نه پیدا کې ته موحد د مشرک نه وګورا ابراهيم عليه السلام پیدا کو د ازر نه او ته پیدا کې مشرک د موحد نه وګورا کنان پیدا کو د نوح عليه السلام نه وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق ورکی چال چواری بی سابا لا تخذ المؤمنون الكافرین اولیاء درم خبرہ تهدید مؤمنانو ته په موالاتو د کفارو باندې چې د کافرو سره دوستیونه کوي ګورا لا تخذ المؤمنون الكافرین اولیاء نغی نسی ندی نسی مومنان کافر لرا بدوست ایبانی لهو مومنانو نا ومن یفعل ذالکا فلیسا من اللہ فی شیئ او سوک دا کار ننوی طرف اللہ نا پیشی کے امام رازی رحم اللہ دا آغا کلی نو رئی یو زل یو عربی راغلیو بازار کی گرزیدو نو بازار کې پکړای ولیدا واغستا او کلی ته روان شو ډېر حیرانو چې دا دومره غټ شعر او دا دومره سپکړه پسته دا ترقی نیولې وا او هغه له سلیکشن زور ورکو اې نرۍ مسلمانانو! داسې شی هم لیدلی دی چې دومره غټ پټو او هیڅ هوا ایمان پکې نو دا څنګه شی هو فلیس من الله فی شی الا ان تتقوا منهم تقا مگر که ځان ساتي دا غیر دوستینا په ځان ساتلو سره پوهیږي الله باغی باندې ويعلمو ما فی السماوات و ما فی الارض او پوهیږي الله باغ سبانی چې بر اسمانونو کې دی او زمکو کې دی والله ولا کل شین قدیر الله دې پاره شی باندې قدرت والا درېما خبره ذکر کړي تخویف اخروی مطلب دا چې لږ عمل دې بد کړی نه هغه به ومني او چې نیک عمل دې کړی نه هغه به ومني هر یو عمل چې چا کړی پرز قیامت باغ تخکار شي هغه بیا پټیږي نه قران کریم کې دا الله رب العالمین په ډیرو ځایونو ذکر کوي سورې بنی اسرائیل چې وبللي دي هغې لره پرانیستې شوې اقرا کتابک الله ورته وایي قولو له عمل نامه ستا کفا بی نفسک الیوم علیک حسیبا کافی نفس تا نن رجی پتا حساب کونکی ستا نفس با پتا بانی حساب کئی او تا تا بخکار کئی دارنگی سورت القاف دی بسی سورت دی آیت نمبر انچاس د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم صداقت او رښتینی والی ذکر کړي قل ان کنتم تحبون الله و پیغمبره کچره تاسو مینا کوی د الله سره فتبعونی نظما تابیداری کوي یحببکم الله الله بمینو کی تاسرا ویغفر لکم ذنوبکم بخنبو کی تاسو تا د گناہونو تاسو مطلب دا یو سره دا داو لري چې زه د الله سره مینا کوم ناغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم تابعداري وکي الله مور سره مینا وکي تابیداری وکړئ د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هر کار کې د پیغمبر تابیداری وکړه واده کې نو په سنت طریقه باندې وکړه کویدن کې نو په سنت طریقه باندې وکړه دارنګي او ماشوم پیدا شي نو پای کې سنت طریقه ادا کا او هر یو کار مړ یو شي نو پای کې سنت طریقه وکا ځان له طریقې په دین کې ما جوړوا دا الله او پیغمبر تابعداري ولې نه کې ځان ته مسلمان وې او چې کله باندې مسله راشي نو بیا د کلی رسم او رواج کې الله له بس جواب ورکړي وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ او زمون په ملک کې نور جرم نشتا زمون جرم صرف دا دی چې مونږ وایو هر کار چې کې پتا بيدارې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کا د ځان نه طریقې بدین کې ما جوړوا نو مليان مونږ بدنام کو وې دې له نږدې مو ورځي وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ که چېرې واورې دی نو یقینا الله مینه نه کوي د کافرو سره ان الله استفا آدم دریم جواب په عبدیت د عیسی علی السلام او دا پنځمه خبره تفصیلی جواب په عبدیت د عیسی علی السلام درویش نقطې ذکر کړي په عبدیت د عیسی علی السلام رستو اول پنځو بزرګانو اقوال ذکر کړي ان الله استفى آدم ونوان یقینا الله غره کړو آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام آل ابراهیم علیہ السلام آل عمران علی العالمین مخلوقات د خپل زمانه ذریتم بعض و من بعض حال د اسماء متقدمونا پداسه حال کې چې اولاد بعض د دینه بعضو چې زما په ګیړه کې دی آزاد فتقبل مني نو قبول کی زمانہ او محررن وي محررن ځکه وي چې آزاد نه او چا خوی د غلامه وی ناغه دین خدمت نشي کولای بیا جنوي وینه کزنه د غلام په غلامه کې نه سات د زنکدن کې آزادي وي اے دا ازادي چې د چا په ذهن کې نیم په غلام غلامه سوچي نه هغه دین خدمت نشي کولای محرم ځکه وایي فتقبل مني قبول کې زمانہ انك انت سميع العليم دا اول مشر د عیسی علی السلام نیا وایي انك انت سميع العليم یقینا خاص ته اوري دونکي او په ذات فلما وزاتها کله چې وزي ګول دي لرا قالت رب اني وزات وانسا او رب زما یقینا ما وزي ګول دي لرا لورو والله اعلم بما وزات الله خبوی باغ سبانی چری زیگولیو ولیس ذکر کل انسا یا خو قول دی دی امرات امران د بی بی مریم د مور قول دی او هغه وی لیس ذکر کل انسا او کلام کې قلب دی لیس الانسا کذکر لور پشان دی زوی نشی کې دی زما غرض خو دا و چې دا به د بیت المقدس خدمت کوي نو چې نور پیدا شو نو خو نشي کولی یا دویم مطلب دا چې قول دا الله دی او مطلب دا دی لیس ذکر کلنسا نوې نارینا بشان د دې زنانه باندې ډېر الکان او ډېر نارینا د دې جنې نه قربان شه و انی سمیتها مریم یقینا ما نوم خېدل ر مریم مریم درا مېرونو را په معنا د قصره او د دې مور هم دا قصد کړی و چې دا به بیت المقدس خدمت کوي و انی سمیتها مریم و انی اعوذها بک او یقینا ز پناه غړم دل رپتا و ذریتا اولاد د دل را من الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینا هغه حدیث کې چې راځي وامام مولود الا وينزع من الشیطان او کما قال داس یو ماشوم نشتا وی اغلا چې سکونډه نه ملاویږي د شیطان نه مگر عیسی علی السلام او داغه مور بی بی مریم داتې بچی داس کونډه مراد ندی بلکې داغه نه مراد د وسوسه او پرورش ګوی زکریا علیہ الصلات والسلام دی وخت کې بیت المقدس کې تقریبا 14 انبیاء علیہ السلام موجودو او پرورش الله زکریا علیہ السلام لور کړو کلمہ دخل علیا زکریا المحراب کله چې داخل بشو بری باندې زکریا علیہ السلام محراب دا محراب د محاربینه دی په معنا د جنګ سره او دې کې هم د شیطان سره جنگ کولای شي ځکه ته محراب وي وجد عند رزق او به مندو دای سر رزق قال یا مریم ان لك هذا او زکریا علیہ السلام او بی بی مریم کم زانه شو تعالی دا میوه دا بی موسمه میوه کم زانه رالی قال بيو من عند الله اغه داوی طرف د الله نه ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب دا دویم قول د مشرانو د عیسی علی السلام د عیسی علی السلام مور بی بی مریم وای یقینا الله رزق ورکي چاله چې واری بی حساب اولئک ذا ذکریا ربه فدا ذاکی دعا وکړه زکریا علیہ السلام خپل رب ته قال رب ابلی من لدنک ذریه طیبه دوی رب زما وبخې مال را د خپل درب نه اولاد پاک او ګره طیبتن وای زکا کله کله اولادی خو هغه د پلار د پر درد سر شي مصیبت شي طیبه ځکه وایي انک سمیع الدعاء دا دریم قول د مشر عیسی علی السلام د عیسی علی السلام ماما وی انک سمیع الدعاء یقینا ته قبلونګي د دعاګانو فنادت الملائکه هو قائم یصلی فی المحراب اواز کو د ملائکو دیو لاړو چې مونږ کول په محراب کې او د اتیاو کالو بیبیو هغه هم شنډه بچی به څنګه وشي قال كذلك فرشتو ورته وي دارنګي بیت الله يفعل ما يشاء قول د ملائکو الله کوي هغه څه چې غواړي الله قال رب اجعل لي آية ودا اے رب زما وګرځي مال نه الا دک الله دکلم الناس الله وتوی نه خستا دا دا چې خبرې بنشي کولې خلکو سره ثلاثه ایام درې ورځې الا رمزا مگر په اشاره باندې سوره مریم کې براشي لسمات کې سلاس لیال سویه دریش پی او دلته وی دری ورځې اشاره دی دا چې دریش پی او دری ورځې عیسی علیه السلام او د هغه مور بی بی مریم هغه د الله بندګان وو ورسره ورسره نشاندهي کوم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ کله چې وی ملائکو یا مریم او بی بی مریم ان الله استفا استفا کی یقینا الله غره کړی تعالی را د خدمت د بیت المقدس لپاره دا اوله نکته په عدیه د عیسی علیه السلام چې بلې او د هغه د مور بیبي مریم چې بلې غوره کوي نو هغه یې لا کېدای شي دویمه نکته وطهره کې پاک کړی تعالی را د شک نه په دین کې چې بلې پاکي هغه لا کېدای شي دریم واستفا کی علی نساء العالمین ورکړی تعالی را هغه زنانو د خپل زماني باندې چې بل غوړه کوي په مخلوقاتو کې هغه علاقه دي شي سلورم نقطه یا مریم اقنتی لربک او بی بی مریم عاجزی کو رب تعالی وسجدی پنځم نقطه سجده کو الله تا چې بل ته عاجزی کوي بل ته سجده کوي هغه علاقه دي شي دارنګي د عیسی علی السلام بیان کړي نو دا خو معلومی کی دا چې دې عالم الغیب دې کنه دا هغه ته څه پته ده الله جواب کوي نه نه ذالک من انباء الغیب دا خبرونه غیبونه دي او نوې ته دوی سره کله چې دوی باس کولو یو بل سره اذ قالت الملائکه یا مریم کله چې ملائکه او بی مریم ان الله بشرک بکلمتین یقینا الله زیر ورکی تا تا بکلمه سره دا اتم نقطه چې بل زیر ورکی هغه لا کې دیشي منو طرف د الله نه نامه نکته منو طرف دا اللہ نا چه دا بل طرف ای اغیلا کده شی اسم المسیح نوم دا آغا بنی مسیح دا لسم نکتا چه بل والا نوم دی نو آغا کل الا کده شی اسم المسیح نو چې بل چاته ځان مخ کوي هغه لا کېدې شي دیار لسمه نقطه ومن المقربین د دې دې شو نبی الله تا چې بل ته ځان نږدې کوي هغه لا کېدې شي ويكلم الناس في الماضي وكهلا سوار لسمه نقطه خبرې بکې خلکو سره پزانګو کې بډاوالي کې خو بډاوالی هغه د سلويختو کالو نه پس راځي او عیسی علیه صلوات و سلام هغه درې ډېر شو کال په عمر کې اوچت شوی اسمانونو ته نو معلومیږي دا عیسی علیه السلام په آخري وخت کې راځي د امتی د نبی علیہ السلام په شکل کې دا دلیل دی په نزول د عیسی علیه السلام ومن صالحین پنځمه نقطه لبدنی قانونا چې ځان نیک حسابي د پاره د جنت هغه کله اله کې دي شي قالت رب ان يكون لي ولد وی مریم ارب زما سرنګ بشی مال رالک ولم يمسسني بشر دغه مسکه مال انسان شپږمه نقطه چې بلې مسکه غیلا کې دي شي قال كذلك الله يخلق ما يشاء دا پینځم قول د ملائکو وی الله پاک همدارنګي بیت ملائکو الله يخلق ما يشاء الله پیدا کوي سچي غواړي الله اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون کلا چې فیصله وکړي دی او کار یقینا وی هغه ته موجود سنغه موجود شي ويعلمه الكتاب والحکمه ولسمه نقطه خیب الله دتا کتاب چې بل ورته کتاب خي هغه علاقه دي شي اتلسمه نقطه والحکمت ورکی بدل را حکمت چې بل لا حکمت ورګي نه هغه علاقې دي شي والتورات والانجيل تورات انجيل ورسولا الى بني اسرائيل نلسم نقطه او رسول به بني اسرائيل ته چې بل طرفه رسالت قبلې نه علاقې دي شي انی گجی دکم بیات من ربکم شرم نکتا یقینا زه راغلم تاسو ته په دلیل سره طرف درف تاسو نه چې د بل طرف دلایل معجزې راوړي هغه علاقه دي شي انی اخلق لكم من الدين زبا جوړوم تاسو لره د خټینا کای د دې بشان د شکل مارغ وان بغفین زو تکوم بای کی ژوندی کوم ما مړو لرا په حکم دا الله چې د بل په حکم باندې ژوندی کول کوي هغه لا کې دي شي وانبئکم بما تاکلون خبر بدر کوم تاسو ته باغ سره چې خوري تاسو ویلرا او ما تدخرون فی بیوتکم او چې پر دې تاسو په کورونو تاسو کې ان فی ذلک لآیات لکم یقینا دې کې نه خاص تاسو لپاره ان کنتم مؤمنین کچره تاسو مؤمنان ومصدقا لما بین یدیا من التوات درشتمه نقطه او رشتنی والے کوم دا کتابونو چې زمانه مکی تورات نه الا مزدور بل آدم نشی کېده چې دا هغه نه مخکې هم څه شوي وي ولوحل لکم بعد الذي حرم علیکم سلورشتمه نقطه او دې پارا چې رواکم تاسو لرام بعد هغه چې حرام کړی شي په تاسو چې د بل له طرفه حلال او حرام کې د بل په حکم هغه لاګې دي شي پنځشتمه نقطه وجودکم بیا تمر ربکم او راغلی انتاستا په معجزو طرف درفتا سنا چې د بل طرفه معجزې راوړي هغه کله اله کې دي شي ا شپږشتمه نقطه فتقوا الله واديون ويرګه دا الله نو زما ته بيداری وکي چې بل خلک یاري نه هغه اله کې دي شي ان الله ربي وربكم ربكم فاعبدوه دا وشتم نقطه یقینا الله رب زمانه رب تاسو نو د دې الله عبادت کوي چې بل عبادت دعوت ورګي اتوشتم نقطه او بل طرف وي هغه لا کې شي هذا صراط مستقيم دا لار نه برابر فلما عيسى منهم الكفر کله چې محسوس کو عيسى عليه السلام د دینه کفر لرا قال من سواري الى الله نوشته منکتا او دوی سوګ دین دا دیان زما دین دا الله تا چی د بل نه امداد واړی هغه اله کېدې شي قال الحواریون نحن انصار الله وی حوارینو مونږ امدادیان د دین د الله مطلب څه چې دا بل امداد واړی هغه اله کله کېدې شي حوارین چاته وي او دای تدبیر کړو د وجلو عیسی علی السلام الله تدبیر کو اخلاصولو د عیسی علی السلام دا همیشه لپاره خلق تدبیرونه کوي خلاف د حق پرستو سوره انعام یوصل دروشتم آیت گرئی اتم سپارہ ایک سو تیئیس دارنګي سوره نساء یو سل و پنځه سمات ګورئ شپږم سپارا 157 همیشه باطل پرستو دا پرستو خلاف تدبیرونه کړی دي چې دا بیان بند شي وقالهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم الله وجل نه وتدبيرونه کړیو دارنګي سوره انفال یو ځل د رښتیا مات وګورئ دا سورې انفال دیرشم آیت نعم سپارا سورې انفال آیت نمبر 30 دیرشم یا وباسی تا لرا د خپل کلی نه همیشه د حق پرستو خلاف کړو تدبیرونه کړو دارنګه سوره ابراهیم دیار لسم سپارا آیت نمبر 46 دومانی ان شاء الله ته به تفصیل کوم یعنی دومره تدبیرونه کړیو کدای په غر ورچول نه هغه بم زړه کېدلیو 46 سوره ابراهیم دلته هم الله وای ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین دې تدبیرونه وکړ خلاف دا پرستو کلا چې وی الله عیسی علی السلام انی متوفیک و رافعک الیا یقینا زپور اخلم تعالی را توفی په معنا د پورا غستو سره دا دا نه چې وفات کوم تعالی را او د دې معنی تایید یو سل یوش په تمات وګورئ اومدا سورہ ال عمران 161 توفی په معنا د پورا غستو سره او کله چې توفی په معنا د پورا غستو سره شي نو بس بیا دا مطلب نشو چې ګنې زه تا وفات کوم او کچره او سړی وای لکه مثال داسې وای توفی وای اخذ شی وافیان یو شی پورا غستل لکه عربی استوفیت الدین ما پورا غستو قرض لرا نو توفی په معنا د پورا غستو سره ا کچری او سره وای چې نه په معنا د وفات سره دی نو سوره انعام شپیتم آیات لګورئ الته الله سوئی او مسیبارا والذی یتوفاکم باللیل واصل کی توفی په معنا دو د کې دو سره دی دلتا معنا دا الله ذات چې د کوي تاسو له د شپې توفی په معنا د پراغستو سره دی روح سره د بدن دا او که په معنا د وفات سره هم شي نو صيغه اسم فاعل دا او دا په استقبال کې نورستو باندې وفات کوم کله چی بیا دنیا له راشی نو بیا به دی وفات کوم او دا دیرشمه نکته ده په ابدیت د عیسی علی السلام چې بلې اخلی نو هغه لا کېدې شي یو دیرشمه ورافیو کیلیا او چتوم دي ځانتا چې بل سو کې ځانته او چته هغه لا کېدې شي دولې سمه نقطه ومطهرک من الذين كفروا پاکوم دی دای کسان نه چې کفر کړي وجائل الذين غرزم هغه کسان اتبعوکا چې ستا تابعداري کړی دا فوق الذين كفروا د پاس دای کسانو چې کفر کړي دا لرو موږ دی لره پتاوانی د دلایل د عبدیت د عیسی علی السلام نه و ذکر الحکیم او ذکر حکمت نه ډکا ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم یقینا مثال د عیسی علی السلام په نزد الله کمثل آدم پشان دا کمثل آدم پشان دا آدم علی السلام دی خلقه من تراب دا دری دیرش منکتا پیدا کړی الله دلرا د خاورنا او تشبیه عیسی علی السلام ورکا د آدم علیہ السلام سره ځکا چې څنګه آدم علیہ السلام د خاورونه پیدا کړي بغیر د پلار نه دارنګ عیسی علیہ السلام به پلار پیدا شوی دی ثم قال له كن فيكون بیا وی الله دا موجود شنو موجود شو الله کو ربک راغه پر بیان د طرف درستانه فلا تکم من الممترین مکه شکونکنا راتلو دا عذاب کی پدئی بانی چه دئی بانی با عذاب رازی او خامخا برازی ومن آجگ فی من بعد ما جاک من العلم دا شپگم خبر مباعلا دا نصارو سرا سوک چه باس کئی تا سرا پس دا دینا پدی که ابتهال نه دی په معنا د عاجزۍ سره یا د بالغی په معنا د لعنت سره فنجل لعنت الله علی الكاذبین او بغیر دمګ لعنت د الله په درو جنو ان هذا لهو القصص الحق یقینا دا بیان دی حق وما من اله الا الله او نشتا جت روا مگر دغا اللہ دی دا دعوه او توحید تفریقه په ما سبقا وان الله لو العزیز الحکیم او یقینا الله دې زیر او حکمتون والا عزیز او حکیم وي دا زګه درویش نقطې ذکر کړي کبیا هم نه مني الله عزیز دې زور ور دې عذاب بول ور کی ولن ور کې عذاب حکیم ذات دې بس الله پکې حکمت دې وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ کچر واوړې دل نو یقینا الله پوهږي په فسادیانو باندې په دې ځای باندې اول ایسا د سورې ال عمران ختم شوا او په دې کې اثبات د توحید درې بابونه وا په هر یو باب کې شپږ شپږ خبرې ذکر کړي او هر یو کې اول دعوه د توحید او پاغي باندې دلایل عقلیه دارنګ دریوالو بابونو کې رد له شبهه د نصارو چې عیسی علی السلام ته الله یې بل ویل دي نو باول باب کې جواب کو چې کویل دي نو دا د متشابهات نه دي او څوک د دې په معنا نه پوهیږي دویم باب کې جواب کو چې د سره الله نه دی ویلي بلکې دا دس من البغات دی او دریم کې تفصیلی جواب بابدیت د عیسی علی السلام درنیش نقطه بابدیت د عیسی علی السلام او داغه د مور بیبي بی مریم باندې قل یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمتين اوس د دې ځای نه سلور شپې تمایت نه دویم ایسا د سوره آل عمران شروع شوه او په دې کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې باندې پینځلس خباستونه د يهودو ذکر کړي ځکه قانون دا دی چې کله یو شی ثابتې نو کله وځاغي د دشمنانو پلیتیم ذکر کړي نو په دې سره صورت کې پینځلس خباستونه د يهودو ذکر کوي وګوراس په پیغمبر چې اعتراض کوي نو هغه دومره پلیت خلک دي داغي دا کی دا دا کی دا دا کی دا نو پلیتای د يهودو ذکر کوي او ور سره ور سره به ما اوله پلیتی اتخاذ الاحبار والرهبان فی تعلیل و تعلیم حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ راغه او نبی علیہ السلام ته موږ ورته خدایان نو ویلي نبی علیہ السلام وی ویایله چې کوم شي ته حلال وي تاسو ورته حلال وي او کوم شي ته چې حرام وي تاسو ورته حرام وي او دا کې ته خدای ته وی کنه چې دای په خپل حلال او حرام ګڼل وین دا الله کچرواړي دلایو او ندی راغلی تورات او انجیل مگر پس د وفات ابراهیم علیہ السلام نا ان بعده نو پیغمبرانو باندې مرګ ناراضی بعدی زمانہ افلا تاقلون اولیاء کل رائی انتم هاولا یا جشتم یی تاسو آگه سان چی جگڑا کوئی تاسو فیما لکم بی علمون پاوسکی چی تاسو لئی باغی بانی دلیل ولم تهاجون فيما ليس لكم علم ولی جګړه کوي په بار دا وسکه چې نوی تاسو لرا باغی باندې دلیل مطلب دا چې خبره در سره دلیل وي نو ټیک دا خبره وکا او چې دلیل در سره نه نو له باس کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله خبيږي او تاسو نه پويږئ او حالان کې تورات او انجیل داغه نه رستو راغلي دي ابراهيم عليه السلام نه يهوديو نه نصرانيو دا سي داوي کوي دا همیشه لپاره باطل پرز داسې کوي هندستان کې یو وخت دا بے فائدې خبرې شروع شوې یو ځلې اکبر بادشاہو شیعاګان رالل او اکبر بادشاہ ته وی وی ستا مولا دې موږ سره باس وکي خبرې دی وکي مناظره دی وکي نو اکبر بادشاہ هغه در کې یو عالم مولا دوبیازه نومیو مولا دوبیازه ته وی مناظره بکی او ډیر خلا مولا دوبیازه د بادشاہ نه لس فوجان واغستل او پټکیو والو او د ځان سره د ډیران نه ګندا پانی راوغستی او د بادشاہ دربار ته نیغ لاړو هغه کم ځای چې قالینونه غوړېدلیو نو د سپلو سره په قالین نه پاسه وراو شیعاګان ناشتي بادشاہوم ناشته داغه بادشاہ تا شیعاګان وای وګوره ته د د امارت کې او دا وګوره دومره بی عزت سړی دی چې ستاسو دربار بی عزتی وکړه د اصحاب باندې راوړي او کالی مې د پاسرالو ناغه ورته بادشاہ سلامت وای زمانه سپلې پټې کړې وې دی دیشیاګانو دا یو ته تا په مونږ الزام لګولو دا به اوس مونږ ته ثابتې مولا دی بیا زور ته ولی تاسو د نبی علی سلام نه سپلې نه پټې کړې شیا مولا ورته دروغې سړیا د نبی علی السلام په دور کې شیاګان چرته او نه نه سړیا غلط شوم د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم پټې کړې وي دا شی بیا ورته وي اوس بادشاہ ټول خلک دا خبره اوري هغه شی ورته بیا وي ا وې دروي مړه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور کې شیعاګان چرته وي هغه مولا بیا زوته نه بیا خطا شوم تاسو د حضرت عمر نه پټې کړې رضی الله تعالی عنہ ایو ته شیا غانو مړوي بیا دې درو وې کنه وی دا حضرت عمر رضی الله په دور کې شیا غان چرته وو هغه ته ګوره زه بوډا شوم ما حافظه می کمزورې شوې ده او تاسو د حضرت عثمان رضی الله عنه چپلې پټې کړې وې هغه نه بیا دې دروغ وي حضرت عثمان رضی الله په دور کې شیعاګان چرته دروغ دی وی بیا وته نه مړه باندې غلطي وشه تاسو د حضرت علی رضی الله عنه پټې کړې وی هغه ته نه بیا دې دروغ وی د حضرت علی رضی الله عنه دور کې چرته دا مولا د بیازا هغه سپیر هغه د شی مولا ته په سر باندې وله تا دې خدای غرګي د نبي علیه السلام په دور کې شیعه ګان نه وو د ابوبکر صدیق په دور کې نه وو د حضرت عمر په دور کې نه وو د عثمان غنی او د حضرت علی په دور کې نو کم ځای نه پیدا شوی دا د ځان نه دینم جوړ کړو دا تاسو د کم ځای نه ابراهیم علی السلام الله وی نه يهودي او نه نصراني وو ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين نو دې د مشرکانو نه ان اول الناس ابراهيم للذين تبعوا یقینا ډیر حقدار د خلقنا په ابراهيم عليه السلام هغه کسان دي چې د تابعداري وکړلا او دا پیغمبر هغه کسان چې ایمان وروړي دي والله ولي المؤمنين الله دې دوست مؤمنانو ود طائفه من اهل الكتاب دریم پلیتی اذلال الناس خلق به گمراه کوي خواه گنی او ډله د اهل کتابونه لو یذلونکم کاش گمراه کی تاسو لرا وما یذلون الا انفسهم او نه گمراه کوي مگر خپل ځانونه وما یشورون او دای کی شعور نشتا یا اهل الكتاب لم تکفرون بیات الله دا سلورم پلیتی انکار هم بیات الله اهل کتاب ول انکار کوي پاتون د الله باندې وانتم تشهدون او تاسو ګوان یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل پینځم پلیتی تلبیس الحق بالباطل حق باطل ګډوډ کی اهل کتاب ولی ګډوډوي حق د باطل سره وشي القران رحم الله و فرمایل ولی ګډوي بدعت سنت د مصطفی سره مخ بلګوي سبا مې شرک مرتضی سره ولی بدعت او سنت ګډوډ کړ اوس هم حق باطل ګډوډ کی یره دا پنځبریان دي دعا نه مني خیرات نه مني زیارت نه مني کرامت نه مني اولیاء نه مني او هیڅ نه مني او څه په کې لا نه پراپګاندا شروع کړي دا وی عذاب قبر نه مني مونږه چې یو سل ولس آیاتونو د قران نه ثابتو عذاب قبر نه مونږه نه منو او څوک چې پراپګاندا کوي هغه ته پته هم نشته چې په قران کې الله کوم عذاب قبر ذکر کړی دی اي مني عجیبه خبره ده عجب دور دی دم دری پادشاہی کې للو و پنجو و ماشو څه پای ار سره مولا شو ار سره بچ پټکې په سر کې بس هغه مولا دی خبر بنی چې قران کې الله سو وی کله وای عذاب قبر نه مني کله وای حیات الانبیاء نه مني کله وای سماع الموتى نه مني ته څه خبره مړه حق او باطل ګډ وډ کی الله له بس جواب ورکې عوام خو دې تباہ او برباد کړ او په ورځ د قیامت به الله له څه جواب ورکې حالان کې موږ دا هر څه منو او په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې موږ وايي زیارت لا ورشه او ځان ته مر مخه تکا دارنګي هغه مړی له دعا وکا ټول عالم له دعا وکا په دې طریقه مونږ زیارت منو ها خلی زیارتون لنشدلې نبی علیہ السلام وی لعن الله زوارات القبور والمتخذین علی السرج والمساجد دا الله لعنت دې پای خزبانی چې زیارتونو باندې چکرې وهي په زیارتونو ګرځي او سړی تلی شي خو د دې لپاره نه چې هلته په ځان باندې غرګي وبخي هلته مالګې وخوري هلته وایي دا د بابا خورده ده دا وخوره هلته په ځان جاروګانې وایي نه دې لپاره لاړ شه ځان له مرګ مخې ته کا آخرت رایاد کا دا موږ منو کرامت موږ منو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل منبر باندې ناشته او ساریه لګلې دی ډیر لري په ملیونو لري دی میانس کې आवाज کوي یا ساریه تل جبل او ساریه غر طرف ته لاړ شه چې کله را کو شو صحابیو ته لقد جنت یا عمر عمر لیونی شوی اوله وی تا داسې خبرو که ساریه کم دی ای والله ما املک خلی ولا لسانی قسم په الله دغه وخت کې زما جبا زما زړه زما په اختیار کې نو ما ته پته نشته دې ته وای کرامت دا مونږ منو خدا نه وای سره په لاس کې اغسته او په هوا روانو دا دا خبره ده او فلانه باران نور فلانه دا کرامت نه دا خدای توپ دی نو ته خو له خدای توب ثابتې کرامت منو خو خدای توب نه دارنګي دعا منو په طریقې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې او خیرات منو په طریقې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مونږ وایو ځان طریقه ما جوړو د دین نه په دین کې چه سهار به ایمان راوړو او ماښام به بیا مرتد شو دې لپاره چه مسلمانانو باندې دین ګډوډ شي الله دا آیاتونه راولیږل او دا اوس هم داسې کوي یره وایي دوی سره به ملګري شو او بیا به ترې جدا شو خلک وایي که دا ښه خلک وو نو دا فلانی ولې ترې نه لاړو فلانی ولې لاړو وقالت طائفة من اهل الكتاب او یو ډلې د اهل کتابونه آمنو بالذی انزل علی الذین ایمان راوړی په هغه چا په هغه څه باندې چې را لګل شي بای کسانو باندې آمنو چې مؤمنان دي وجنار پاول د ورځې کې وجنار پاول د ورځې کې وکفروا اخره کفر کوي په اخر د دې کې لعلهم يرجون دې د پاره چې دی واپس شي د دینه قل ان الهدى هدى الله هو پیغمبره یقینا هدایت الله او دا هدایت ته دو خبرې دی کړي الله پاک دو جوابونه وکړل یو دی وی چې تصدیق دی چا مکه ویلې ایو تا د مسلم او دی تم دیو جنا چې ورنکړي شي او تنتا پشان داوي چې تاسو لور کړی شوې دي نو داسې نه چې هغه مقام او عزت ورته ملاو شي تاسو له چې الله کم درکړي نو دا غي جواب رستو کوي قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء دا خدای الله خو خدا چاله عزت ور کوي چاله ذلت ور کوي دویم هغه وی ایوها جوکم اند ربکم یا جګړو کی تا سرا پنیز درستا زبانی قیامت کی چې دای مونږ ته ویلو چې تاسو دین حق دی نو دا غي جواب مخ کې وکړو قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله و پیغمبر یقینا فضیلت دې پلاس د الله کې ورګي چاله چواري الله دې فراخ علم والا یختصو برحمته من یشاء خاص کئی پا خپل رحمت سرا چال چواری والله ذو الفضل العظیم اللہ خاوند فضل لوی دی ومن آل الكتاب من انتامنو بقنطار اتم خباست خیانت فی اموال الناس دخل کو مالنو کے خیانت کول تا امانتدار ګرځېدل را په یو دینار سره لا یودی الیکا نه واپس کوي تا ته الا ما دون دالی قائما مگر چې همیشه ته په دبانې ولاړو همیشه ورته ولاړو ورته چې روپې مې در سره ده روپې مې در سره ده دی نشتا چې دا دینار د دینار ولې وایي لانها دین و نار زکه دا دین هم دی اور هم دی کچره صحیح استعمال کو دا الله په دین دی ولګولو نو بیا دین دی او که په دمو په گمراهو دی ولګولو نو بیا نار اور دی وجه تسمیه دادا باغ جبه کی داسی پښتو کې هم داسې شته لکه جنې ته جنې ولې وایي دا زکا چې جن په عربی کې وای پټوالی تا نو جنې ته هم جنې زکا وای چې هغه پټای په پرده کې نو چې د پردې نوځي او په سټیجونو باندې ګډاګانې کوي اجنه پاتې نشي چې په الیکشنو کې د خلکو د سړو په میانس کې ولاړی بیا جنې پاتې نشي دارنګه هلک د هلک ولی وای په عبرانی جبه کی حلول وای په معنی د خوشاله سره او په هلک باندې به خلکو خوشحالی کولا زکه ورته هلک وای دارنګه مختلف الفاظی داغه وجه تسمیه بلستان ته بلستان ولی وای دا اصل کې بڑا سه تن دی کله چې سړی بلستنې ته دن شي نو یخی او چې دا انسان د تن د بدن هغه بلاس پکې جمع شي نو هغه بیا ګرم شي دارنګي په پښتو کې خلک وایي دا ګلډانګ سپیره دا اصل کې بولډانګ دی انګلیش کې بول غوي ته وایي او ډاګ سپی ته وای مطلب دا چې د غوی په سان سپی دی لوی او دارنګي خلک وای دا ګولټیر دی نو دا اصل کې ګولټیر نه دا بول ټیر دی ځکه بول غوی ته وای او ټیر وای شلون کیتا مطلب دا چې دا شلونکی سپی دی دینار ځکه ورته دینار وایي لانها دین و نار یؤدی الیک لا یؤدی الیک ما دمت علی قائما ذلک بانهم قالوا ليس علينا في الامين سبيل دا دیو جنا چې دی بویل نشته موږ لرا ملامتیا په خورلو د مال د امیانو کې ابن ابن کثیر وی لیس علینا حرج فی اکل اموال العرب ابن جریر وی وی دا عربو مالونه دی بس خوری اس خبره نه دا په خوا مليان وی وی مال موزی خور د غازی دا امیانو مال دی بس خوری او مليانو بدعتیانو مليانو ځان له ټپې جوړ کړی وي وای دا میان د خدای غویان دی او مونږ مليان به بسواره جنت ته ځو دا الله نو یریږي فإن الله يحب المتقين یقینا الله مینا کوي د متقینو سره زجر ور کوي په کتمان د حق ان الذين يشترون بعهد الله یقینا کسان چاوي اخلي په احکام د الله وایماني بخبل لو زنباني سمنن قليلا بیسي لګي اولئک لا خلاق لهم فی الاخره دغه کسان نه به دی لره په آخرت کې برخه چې دا الله په حکمونو نه پیسې واغستې الله وی په آخرت کې حصہ نشتا دویم ولا یکلمهم الله خبر بونه کی دی سره الله کنه د غصې د الله نه دریم دا پنځه عذابونه ذکر کړل هغه چاله چې په دین باندې پیسې علي وان منهم لفریق یلون السنتهم نام خباست التحریف دا الله کتاب به خبره یو شان کړي وا او دوی به بل شان کولا یقینا باز دینا یو دلدا چې علی خلو جبل را په کتاب چې ګمان به وکړي چې کتاب نه دی نو دا کتاب نه د حسن بصری او شاګرد عمرو ابن حمید عمرو ابن عبید او معتزلی او نو چې د معتزله او عقیده به بیان کا نو بیا به ویل هاذا رای حسن دا د حسن بصری رائے ده یو ورځ چا ورته وی دا سه حسن بصری خدا نه دا وی ما کله وی چې دا حسن بصری ده وی زه خو يم جادا رای الحسن زما رای خسته ده الافتراء علی بعض الصالحین په نیکانو بندګانو باندې درو جوړول لکه اوسم خلک په نیکانو درو وای وای کتاب کې لیکلي چې زما قبر لراشي نو بینوای مپرې دا الان کې خبرم نه وي د دې مناسب چې انسان لرا چې ورکړي الله دلر بادشاہي کتاب او فیصله نبوت بیا وای خلکو ته شی بندگان زما سوا د الله نه ولکن قولو ربانینا لیکن وای ورته شی تاسو خدا پرست بما کنتم تعلمون الكتاب فسبب داغی چی تاسو تعلیم ورکولو کتاب وبما کنتم تدرسون لیکي او په سبب دا غي چې تاسو درس کولو د کتاب رباني هر عالم چې د خلکو د عقیده او د عمل اصلاح کوي په قران او سنت ولا امرکم ان تتخذوا الملائکه حکم نه کوي تاسو ته چې ونی سي تاسو ملائکه او پیغمبران د خدای توبه ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون ایا حکم کوي تاسو ته په کفر باندې پس دا غینه چې تاسو مسلمانان و اذا خذ الله میثاق النبیین یو لسم خباست تولیان کتاب الله ادا الله کتاب نه به اوړي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کله چې واغسته الله وعده د پیغمبرانو نه کچر راشي تاسو ته کتاب او سنت ثم جاءكم رسول بیا راشي تاسو ته پیغمبر مصدق لما معكم تصدیق کوونکی دا کتابونو چې تاسو سره دي ایمان برولې په دې باندې امداد بکوي دا دا دلیل په مرد خضر علیہ السلام ولی جنګ بدر کی چه کم صحابو نمونه دی پای کی ده خضر علیه السلام نوم نشته خو که چره دا جوانده وی نو ولی بدر ته نو حاضر شوی دویم دا چه نبی علیه السلام تقریر کولو وی سل کاله پس با په مخ ده زمکی بانه ده ده موجوده خلقو نه هیڅوک هم نهی نو که هغه ژوندې هم وو هغه وفات شوی دی وی قال اقررتم والله تاسو اقرار وکړو او امستو په دې باندې بوخلو زما قالوا اقررنا دیوی موږ اقرار کوو الله وی گواو سے ذمہ تاسو د گواہی کوونکو نه ومن تولا بعد ذالک سوک چې واړو دور شو دینا دبئی ول فاسقون دی فاسقان افغیر دین الله یبغون ایا غیر د دین د الله نه دی لټای ولو اسلم من فی السماوات والارض الله اختیار کړی اسو چې پر اسمانو کدس مګو کړی تو وکرا پتا بیداره بزورا و الی یرجون دی الله ته حکما واپس کړی شي ټول قل آمنا بالله و پیغمبره مونږ ایمان اورې په الله هغه سبانی چې را لګلی شي په باندې هغه سره چې را لګلی شي په ابراهيم اسماعیل اسحاق او يعقوب عليه السلام او دا اولاد وما اوديا موسی و عيسى هغه سره چې ورکړی شي موسی عليه السلام عيسى عليه السلام ته او نور پیغمبرانو ته طرف طرف دلینا لا نفرق بین احد منهم مونږ جدائی نه راولو په مین دیو تن دوی کې په ایمان راوړلو کې ایمان اجمالی په ټولو راوړو ونحن له مسلمون او مونږ یو دی الله لرا غاړې خودونکي ومن یبتغي غیر الاسلام دینا هغه څوک چې لټي علاوه اسلام نه بل دین هیڅ چره به قبول نکړي شي دا عمل دې نه شي او دې به په آخرت کې تاوانیانو نه کیفا یاد الله قوما څنګه توفیق ورګی الله قوم ته چې کفر کړی وي دا دلسم خباست الارتداد عن الدین د دین نه با مرتد کیږي کفر کړی وي پس د ایمان نو دینا او دی گواہی کوي چې یقینا پیغمبر حق دی راغله دی ته زیاد دلایل والله اولاد القوم الظالمین الله توفیق نه ورکوي قوم ظالمانو ته هدایت په معنی د توفیق سوره بقره اول کې ما تفصیلا بیان کړو اولائک جزاهم من علیم لعنت الله دا کسان به بدل دی دا چې بدی باندې لعنت د الله دی د ملائکه او الناس اجمعین او د خلکو ټولو خالدین فیها می شبای پدې کې لا يخففو عنهم العذاب سپک بنکړی شي د دین عذاب ولا هم ينظرون نبدی ته مولت ورکړی شي الا الذين تابوا من بعد ذلك مگر هغه سان چې توبه یې ستر سو دینا اصلاح د عمل او ګران یقینا الله دې بخون کې مهربان ان الذين كفروا بعد ایمانهم یقینا هغه سان چې کفر وکړو پس د ایمان یې دینا یعنی د کفر په حالت کې مړ شو فلا يقبل من احد مل الارض ای چربا قبول نکړي شي د یو تند دینا ډکول د زمکی زابن د سونینا ولو افتدا بی اگر چې قربانی کی ځان نه کدا زمکه او اسمان د سونینا ډکی بیا هم الله وی ماته منظور ندی چې په مرګ حالت کې کافر مرشي اولائک لهم عذاب علیم دا کسان دی لري عذاب دردناک وما لهم من ناصرین او نو دی دلر امدادیان او سترګي ورکه انفاق طرف تا او انفاق طیب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اچرن رسیږي تاسو جنت ته تر دې چې خرج کړئ دا غنا چې تاسو ورسره مینه کوئ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم اغا چې خرج کوي تاسو د زشینانو یقینا الله باغی باندې پوه دی کل الطعام کان الا لبني اسرائيل دیار لسم خباست الافتراء علی الانبیاء پیغمبرانو باندې دروغ د ځان جوړول وګوروي ابراهيم يعقوب عليه الصلاه والسلام پزان باندې د اوخ وغه حرام کړی و حالان کې ابراهيم عليه السلام حرام کړی نو يعقوب عليه السلام بلکې کشاف ذکر کوي اشارت عليه اتباع بهشتنا به طبيبانو ډاکټرانو ورته ویلو چې د دې نزان وساته د وی حرام کړی و خو حرامه نه وه، تحریم یې لغوي مراد دی، ځکه تحریم د ما حل الله خو کفر دی، نو پیغمبر څنګه دا کولی شي؟ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل ټول خوراکونه وو حلال د پاره د بنی اسرائیلو، د هغوی په ګمان. مگر هغه چې بند کړو یعقوب علی السلام په تور پرېز په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراۃ مکه دراتلو تورات نه او پرېز جایز دی لکه علی رضی الله کله چې مرض نه را پاسې دو کجوره خړلا نبی علیہ السلام ورته مهما یا علی انک ناقون فدلیوا اولری دی لرا ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتینی فمن افترا چې تورات کې الله دا ویلي چې ابراهیم یعقوب علی السلام دا څه کړی دي فمن افترا علی الله الکذب څوک چې جوړ کی په الله باندې درو پس دینا دا کسانی ظالمان قل صدق الله و پیغمبر رشتیا ویلي الله فتبعو ملت ابراهیم حنیفا تابعداري وکړئ د طریقې د ابراهیم علیه السلام چې کلک ولاړو په توحید وما کان من المشرکین او نو دې د مشرکانو نه ان اول بیت وزیال الناس سوار لسم خباست د یهودو وې زمون قبله تاسو نه مخکې دا زګه زمون دین نصرانیت خده الله جواب کوي یقینا اول کور چې جوړ شوی د پاره عبادت د خلکو للذی ببکه مبارکه خامخا هغه دی چې هغه دی په مکه کې د خیر او برکت نه ډک بکا دا به بدل د میم نه دی اصل کې مکه دا یا بکا دا او بکا یې بوکو نه دی سر ټیټولو ته وایي په دې کې هم د ډیرو جبابرو سرونه ټیټیږي هدایت دې لپاره د مخلوقاتو فيه آیات بینات پدې کې دی آیاتونه واضح زاد ابراهیم علیه السلام څوک چې داخل شو دی لرا شو په امن باندې د دشمن نه یا د جهنم نه ولله علی الناس جل بیت خاص الله لرا په خلق باندې حج د بیت الله دی من استطاع الیه سبیلا هغه څوک چې طاقت لري دی لره د لارې ومن کفر فإن الله غني عن العالمين او سوک چې انکار وکي یقینا الله دې بے پروا عن العالمین د مخلوقاتنا الله ته د عبادت ضرورت نشتا کتاو کو فائدہ به تعالی کدیونو کو الله ته ضرورت نشتا حی علی الكتاب اوس رټنه ورکی زجر وا پیغمبر اولی کتاب لما تکفرون بیات الله اول انکار کوي پیاتون د الله والله شهید علی ما تعملون الله دې خبردار پاغه عمل چې تاسو کوي قل یا علی الكتاب بنسم خباست اصد عن کتاب الله د الله د کتاب نه به خلق منې کوي وایا اولی کتابو ولی بندوی خلق دلار دا اللہ نا یعنی دا اللہ دا کتاب نا بنا منا تغونا ای وجہ سوک چی ایمان نوری لٹوی تاسو دیل رکو گوالی او ای تاسو خپویا اس بم خلق باطل پرست ملیان خلق به دا قرآن نمانی که مورز دلا اے دا ولی بی دین کی وما اللہ لم تصدون عن سبیل اللہ اللہ دې بس جواب ورکې سورہ توبہ سلور دیر شمایت ګورئ الته کې الله رب العالمین سوئی مسلمانانو ته وی لسمه سپارا سورہ توبہ آیت نمبر 34 اې مومنانو یقینا ډېر د مليانو د پیرانو نه لیا ګلونا مال الناس بالباطل قری مالونه خلقو په باطله طریقه ويسدون عن سبيل الله او بندي خلق دلار دا الله نا دير مليان او پیران خلق دا الله دا کتاب نا منی کئی وما الله بغافل عما تعملون الله نه نه خبر دا عمل چې تاسو یې کوي نن خو دې خلک د قران نه من کړل په پراپګانډو او قیامت کې به الله له جواب ورکړي یا ایو الذین آمنو تطیعوا فریقا من الذین تعذيب مؤمنانو ته چې دومره خباثتونه بیان شول بیا هم د یهودو سره ملګرتیا کوي یا کسانو چې ایمان هم وروړي که تاسو تابعداري وکړئ د یو ډلې راي کسان نه چې ورکړی شوی کتاب اړی تاسو پس د ایمان نو تاسو نه حالت د کفر ته وکيف تکفرون انتم تدلا علیکم آیات الله او څنګه تاسو انکار کوئ پتا سو باندې لوستې شي آیاتونه الله وفيکم رسولو پتا سو کې سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی دا نه چې پیغمبر موجود دی که چېرې موجود وي نو سورې انفال کې براشي درې دېرش مایات کې الله وایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم پیغمبر چې ته بګي موجود یې نو زه مسلمانان له عذاب نور کوما یا عام انسانان له عذاب نور کوم نو چې پیغمبر ته هر ځای موجود دی او سم موجود دی هر جگہ حاضر هر جګه موجود ولی په خلکو باندې کرونا وایرس رالو ولی په خلکو باندې زلزلې رالې عذابونه ولی رالل الله خو وایي چې پیغمبره ته په کې موجود یې نو زه ولا عذاب نه ورکوم توای موجود دی ولی عذابونه راځي خو معلومیږي دا وفیکم رسول معنا په تاسو کې سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی و میا تسم بالله هغه څوک چې منګولې ولګي په کتاب د الله باندې فقد هدی الى صراط مستقیم پتا کی سرا د اتا توفیق ورکړې شو په طرف د لارې نیغي برابر باندې په دې ځای باندې دوه مې ساده سورې ال عمران ختمه شو او په دې کې اثبات د رسالت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او پنځلس خباستونه پلیتای د یهودو ذکر کړي اخر کې تهدید ورکو چې دومره خباستونه دي نو بیا د یهودو سره مرګرتیا مکوي او ترغیب ال قران واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین